دین اورستو دا سورۃ سورۃ العنکبوت ته سورۃ العنکبوت مکی سورۃ ته او عنکبوت ورته ځکه وای په دې کې ذکر د چار اغلې د عنکبوت راغلې او عنکبوت ته بتا ته خدای خبر پښتو کې سوای غنا وته وای کو کا سیدا ښا دغه شعر موږ ته جولاګي وای نو دغه څه ده دغه دغه په مثال لازم په دې وجه باندې تا ته د صورت تسوي صورت العنکبوت ته ها هدا ورکه کوي نه معلومیږي اوس سورۃ العنکبوت مکی سورۃ ده د مخکینی سورۃ سره ربط سره په مخکینی سورۃ کې تشجیع درکړه تسلی درکړه چې وداعی ته په تسلی باندې اوسېږه الله باندې مدد کوي نو دا سوي و دا تسلی خو دی وی او مصیبتونه امتحانات دا مطلب نه چې دا بنه راځي په دې په تسلی کې اوسېږي مصائب برازي تکلیفونه برازي مشکلات برازي دارنګ په مخکینی صورت کې ورته وی چې دا مشرکان چې دا کم شرکای دي کنه په قیامت کې به دې راغواړي کومک نشي کولای نو په دې صورت کې ته مثال پیش کړي چې دا دې کم خدایان دي دې مثال څه دی ا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا دا د عنکبوت کور دی پوښ کنه او دا هغه ته وګور هغه څنګه پوری کنه هغه هیڅ فائدہ نشته دی که هوا پیراله کنه نو بیا په 2 سکند کې اکور نه دغه د خدایانو دغه شی دی د دې هیڅ فائدہ نشته دی دا تعالی څخه کومه کوم مدد نشي کول راځه الله تعالی یوازې هغه مدد غواړه هغه به مدد کوي صحیح شو نو دا ورته ذکر کوي په دغه کې ورته واقعې د موسی علی السلام د تسلی لپاره ذکر کړه نو په دې کې به ورته د څلورو پیغمبرانو واقعات به تورې تسلی چې کوم دی هغه به ورته ذکر کوي په صورت عنکبوت کې خدي د صورت عنکبوت مقصد څه دی ګوره د صورت عنکبوت مقصد څه دی نو هغه د تشجيع المؤمنين مؤمنانو ته تشجيع او تسلی ده صحیح شو کنه به فوزهم چې دا به کامیابی وي وتخیب ال ای وتخیب الجاهدین او دغه د نا امیدۍ زیره ورکی چاته منکرین وتا پوښی به هلاکهم بالاک نو هلاکت د منکرو او کامیابی د مؤمنانو دا وته ذکر کوي خو مؤمن ته وای ځان بلک لکه او فضا مصیبتونه به برداشت کې دا د صورت غفلا دا د صورت دعوه ده دا په صورت کې ذکر کیږي ها او د دې دعوی د اثبات د لپاره بیا په دې صورت کې څه ذکر کوي بیا په دې صورت کې د دې دعوی د اثبات د پاره یو خو بدای چې مصائب به ذکر کوي سلورو په دې لار کې نو تا د سلورو پیغمبرانو واقعات هم د ذکر کوي نو دا وی په قومونو باندې بیا سلور قسمه عذابونه راغلي او غم درته ذکر کوي نو دا به په دې طریقه باندې خو بیا راځي سلور سلور په دې صورت کې ډیر دي رباعیات نه دې صورت کنه صورت مزامین رباعیات دي دغه رنگ په صورت کې با ور سره د دعوت توحید ذکر کوي درې واره درې واره به دعوت توحید ذکر کوي رد بکای په شرک په تصرف باندې او په سلور وار شرکونه باندې په دعا په علم په تصرف په عبادت او هغه تقریبا په یول سویاتونو کې ذکر کړي دا الله تعالی خسته نمونه په صورت کې یول سرازي صفات فعلیه دا الله تعالی کا پکې بیا ګور نه بیا یو شپې ته سوره دی یو شپې ته پکې هغه ذکر شوی دی کله خلق او کله یعلمو دي صفات فعلیه وي یو د الله غ نومي عزیز حکیم هغه ته اسماء او صفات وي هغه په دې خو پوهیږي کنه چې صفات فعلیه څه ته وي او اسماء او صفات څه ته وي یو د الله غ کارونه دی هغه ذکر کړی خاجی نو دغه سدي دغه به ترتیب وي چې په دې طرز باندې بلا دعوه ثابتې اوس خلاصه دې صورت سره نو خلاصه صورت دا ده چې په صورت کې خو بابونه راځي تقریبا سالورو پاوله دعوه کې ورته دا وی چې ګورا دغه دی دا مؤمنان چې په دوی به امتحان راځي او کامیابی به بیا خیر دی دوی په دې ما دعوه کې ورته وای دا کافر سری دا منکرو دا به تباکی دا دوار کو تر کوي دا دوار داوی به راځي دا غینه ورسته به بیا سری به یو مختصر بشارتي بیا دا غینه ورسته به شروع کې نه تا ته بسلوه مناظر ذکر کوي سو مناظر به ذکر کوي سلوه چې دا مصیبتونه به کم کم راځي اولنې مصیبت پر راځي چې کله ته دا کار شروع کې دا مسله شروع کې دا دین او دا دعوت شروع کې دا جهاد شروع کې دا ټول فکرال نو پتا به اول مسله د نفس ته طرفه اول مشکلات پر نفس ته طرفه مصیبت پاغي دویم مصیبت به بیا د هغه نه پس چې کله د نفس نه خبره خلاص شي نو بیا به دویم مصیبت راځي پتا د مور او پلار او د کور له طرفه نو دریم مصیبت به بیا راشي د چا د کلی د مشران له طرف نه نو سلورم مصیبت په در باندې بیا راځي د علماء سود طرف نه نو دا سلور مصائب به ته ذکر کړي تر دیار لسم آیات پورې پای کې بیا تخویفات او بشارتونه په مینس کې وي دا اولنې باب دی تاسو ته ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم مقطعات کی هغه معنی می تاسو ته پاول کې کړی وا او بس بیا ارزا کې ترازینو مختلف معنی رمزونه علما بیانې خو احسب الناس ان یترکو آیا ګمان کوي خلق ان یترکو چې دوی به پرې خو دی شي څه مطلب دای به بے فائدې پرې خو دی شي بے امتحان به پرې خو دی شي ان یقولوا آمنا په دې خبره چې دوی وی چې آمنا چې یو سړی وي بس ما ایمان نه وړي د مسلمان ما وهم لا یفتنون او په دې به امتحانونه نکېږي نا نا امتحان برازي امتحانات نه بتیریږي صرف په امنا ورور نه خلاصيږي ځان تیار کې امتحانات وتا خا ولقد فتن الذين اسو امتحانات بولی زکه یقینا مونږه امتحان کړو دا کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نخکارکه الله تعالی علم ما تاسو ته چې الله ته نسبت شي په صيغه د ماضي او مضارع سره مراد ته اظهاري نو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا الله تعالی براخ کارا کوي هغه کسان صدقو چې وي رښتیا ویل دي آمنا اے آمنا کی رښتیا خبره کړو چې ما ایمان نه وړې خو سم د زړه نه ویلو سوک به تبا کیږي منکر خلق نو ام حسب الذين الله وی آیا ګمان کوي هغه کسان يعملون السيئات چې عمل کوي د بدو ان يسبقونا دو د وړاندې کېدل زمونږ نه اے ان يسبقونا زمونږ نه بدوي وړاندې شي څه مطلب ان يفوتونا من العذاب چې دوی به زمونږ د عذاب نه بچي دوی دا ګمان کوي دا ګمان غلط ته دانه نه کوي وهو السميع اغا الله تعالی اوریدن کړي د چا چې څوک دغه نیټه دعوه کوي او العلیم دغه په ځړ باندې پوهه لري چې ځړ نه مانی کاسي په خلی مانی او من جاهد فینما یجاهد لنفسه اوس هغه څلور منازل شروع شو نو چې کله اول ته دا خبره شروع کینه په علاقې کې ته لانجه جوړیږي پوه شو کنه کې دې چې خلک چې کوم چاندې ماندې در کولې هغه در نه بند کی نو چې لانجره ته جوړیږي نو اول د تر خپل نفس را پاسي چې لکه دا تاسو کې ستا نفس تا نه خوشحالي غواړي ستا نه تعرفو غواړي نو پریګ د دا کار مکوا نو تب دا ستلو کې چې تب په سوچو کې چې لکه ستا د نفس لپاره فائدہ من شي څه دی دا دنیا دا او آخرت دی نو که دنیا و خو صحیح ده بس بیا غ مراعات ته وګوره او خبره پریګ ده خو که دنیا د نه و فائدہ من اخرت نو بس بیا اخرت ته توجه ورکنو اولنی دا کته چې اخرت ستاره لپاره فائدہ کوي ومن جاهد سوک چې کوشش کوي څنګه کوشش کوي په دین په دین کې ها په دعوت داغه کې په تعلیم داغه کې په نشر اشاعت داغه کې ها دا څنګه چې کوششونه کوي فانما یجاهدو نو یقینا دې کوشش کوي لنفسه نافعا لنفسه چې دا نه پور کوون کې دا کوشش ته د ځان ته نو نفس په دې قائل کا چې دې کې ستا فائدہ ده یارا پوه شو کنه سبب ته په اور کې سوځي لہذا مکو یو مان دا شو دیو مان دا را من جاهدا سوک چې کوشش کوي په دنیا کې فإنما یجاهد لنفسه نو دام دې ځان د پاره کوي بس پته به ولګینو ان الله لغنیون اوس چې ته په دین کې کوشش کې نو ته کله کله ته دا نفس وای کنه دا مړه ته خو زما د پاره د سکینا او د خو ټول د الله د پاره شروع دا خو دی الله لا الله وای و ما ته نشته ضرورت دا چې کې دا د نفس ته پاره دی ان الله لغنی یقینا الله تعالی به حاجت دی عن العالمین د مخلوقنا الله ما ته ضرورت ته مالک مال نه کې دا ځان د پاره دي والذین آمنو اوس بشارت ورکي آ کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کوي موافق د شریعت لنکفرن عنهم نخامخا وا بړوند خامخا لری بکم د دوینا سیئاتهم گناهونه د دوی یو معنا دوی معنا سیئاتهم بد حالات د دوی ولنجزینهم او خامخا بدله ورکوم دوی ته احسن الذی کانوا یعملون خیسته د هغه چې دوی کوم عمل کولو د احسن بدله ورته ورکم نه د حسن بدله نو بعد وی نه د احسن صفت د جزا ده نو هغه جزا به احسن وی جزا به احسن وی عمل به حسن وی خو جزا به ډیره ډبل ملاوی یو معنی دا ده دویم دا وی چې نه دا احسن الذی دا احسن چې ده نو دا اصل کې ابن جوزی وی اعمال درې قسمه دي سو قسمه دي درې قسمه یو احسن دي یو اسوع دی یو حسن دی نو احسن چې دی هغه د فرایض واجبات مستحبات سنن دا دا دغه احسن دی یو چې کوم دنو هغه څه دی هغه اسوع دی ډیر بدغه د شرک او کفر او ګناونه دی او یو وی حسن دی څه دی حسن نو حسن څه دی وای دا مباحات دی دا څه دی مباح نو په مباحات خو دغه نه ملاویږي بدله نه ملاویږي په فرایض او واجبات او مستحبات ځکه احسن وی چې احسن الذي كانوا يعملون دا احسن هغه عمل چې د کړی دی یعنی هغه فرایض او واجبات او سنت او مستحبات دا غي بدله برته ملاو شي ووصينا الانسان بوالديه حسنا واست مثلا شروع کا دعوت شروع کو نمور خپل بر پاسی چې و دا تاسو کیسه شروع کوم نه په علاقې کې بدی جوړ کړه اپ خپل ملک کې لانجې جوړ کړي دا تاسو کار کې نو دا لانجه چې ته جوړ شي نو تبس چلو کې دلته کې الله ته متوجي شي جوړګه سورته عنکبوت را تاسو وي نو را به سورته عنکبوت پر اوا سورته عنکبوت پر ته وي چې ښا د مور خپلار بارکه خو ډیر ښه اخلاق خو لیکن په باز کارونو کې نه و وسین الانسان الله وي مون پوخ امر کړی د انسان ته دی والدې په بار د مور خپلار د کې حسنا د خېګړې د خکولو مور او پلار ته د خکواخه صحیح شو خدا خو کوا هو ان جاهداکا کچر ته کوشش کوي د مور او پلار ستا لتشرک بی د سخه در باندې کوي لتشرک بی پارت ته شرک کې ما سره ما شریک کې ما سره ما هغه څوک لیس لک به علم چې نوی تا سره دلیل په شریک ولدا غ باندې د الله نه ما سیوا چې ته الله سره څوک شریکې پس ذات کې پس صفات کې په بازو کارونو کې نو تا سره څه دلیل دلیل سره نشته دی نو می شریکوا فلا تطعهما نو ما ور خبره د دې دواړو با په دې دواړو خبرم په دې کې ما ورخه هغه صحابي کړه هغه ایمان راوړو نو چې ایمان راوړو نو مور ورته وی چې تا ایمان راوړې دي او زه خو نه مالم دا خبره هغه وی نمور ما خو راوړې دي وی بس سیدن واس بیا زه ډوړی نه خورم مړی نه خورم او چې ترسو پورې تا دوباره مشرک شوی نه هغه ته وی ښا نبی علیہ السلام تعالی نبی سلام ته په دې کې ممنا پوښی فلا تطعهما راغه مورې کډوړې خوري او کې نه خوري کنه پوښی کمړه کې یو ژوند دی کې ته نه وړم خپل خبرې وی ښا بس دې شروع کډوړې یو خور بیا فلا تطعهما ممنه خبره د دې دواړو الی مرجعکم وی خاص ما طرف ته واپس تاسو دا فونبئکم خبر بدر کم تاسو به ما دا هغه عملونه کنتم چې وی تاسو عملون کون کې داغه اعمالو نو دا دوی مشکل نه تراغه ها دا دوی مشکل اوس داغه نه پس چې کله د دې دوی مشکل نه ته اوت نو الله بشارت درکې والذین کساما منو چې ایمان راوړې دی عامل الصالحات او عمل کوي موافق د شری لنو دخلنهم خامخا داخلون با الله وی زدوی فی الصالحین پنیکانو خلقو کې په جنت کې دایره ولې ویلنو دخلن نه هم دخال د تذکر دی دا کې یاد کړو چې مور خپل سره خو دې وران را لغې ته یوزه زمونږ کور نه پوښنه الله وی کې د دې کور اوته دې الته بل کور ته داخلو ما غم مکه و دا مور خپل دې کوي دا سان ته پوښوي دای تر او باسلې تو سره بد مکوا تو سره کوي احسان خو په دین کې د دین ته مخالفت کی خبره ممنه راشه بل ومن الناس نو د علاقې خلق د ترالل د علاقې مشران را پاسیدل ملکان او غټان او سرداران او هغه ویل چې لکه سړی سميږي نه لانجې جوړې کړې دي نو تی واله سزاګانې درکړي نو اوس الله وایي چې او په دې ځای کې ځان دان دان د منافق کوی په ځان کې مراواله منافقان څه شي په دې ځای کې هغه خبره پریږدي هغه وایي بس لانجه کې جوړیږي نو پوه شو کنه سبو کو او کسی چې جوړی کې نو سبو کو بس پرېګ دا خلق راته مخالف کیږي کله راته مخالف کیږي نو هغه دین پرېږي الله وینا ومن الناس بعض خلقنا من اغدی یقول چې وای آمنا بالله ایمان راوړې دې مونږ په الله تعالی باندې دې خدا خبره وکي چې وی کړه نو فاذا اوذی فی الله کله چې دته تکلیف ورکړې شي د پلار د الله تعالی کې جعل فتنه الناس نو وګرځي هغه مصیبت د خلقو هغه خلق چې خلق وته کوم مصیبت ورکړي وي ک عذاب الله پشان د عذاب د الله د عذاب د الله غوندې د خلق مصیبت څنګه وګرځو اے داتې وګرځو چې د الله عذاب راشي نو کافر سوې پاره ټیم کې یا ویلنا ها افسوس ته مونږ لره انا کنا ظالمین یقینا مونږ ظالمانو مونږ توبه وباسو بیا به داسې نکو پوه کافر داسې وای کنه نو دا منافق چې دی په دې چې دا د کلی مشرانو لګ مشکلات راوستل نو څنګه چې کافر د الله د عذاب پټین کې الله ته تسلیمیږي نو دغه رنګ دې د خلکو د عذاب وجه خلکو ته تسلیم شو سوچ لري وکړو خلکو ته تسلیم چې بس دوی زماله توبه غول می خړلې چې ما جهاد کولو او بیا به نه کومه پوښوي الته په قران لا کیږي وای بیا نه کوم پوښوي نو دا څوک الله وی جعل فتنه الناس او ګرځي هغه مصیبت او تکلیف د خلکو ک عذاب الله پشان د عذاب د الله د الله د عذاب پټن کې الله ته رجوع ټیکتا لیکن د مخلوق پس عذاب چې ته دومره ته تنگ شي چې ته لاړې ور سرندر شې دا مکوا ولا ان جاء نصر من ربک الله وی کې چر تراشی مدد د طرف درپستانه مدد د تراغه فتح را لا غنیمت راغه مال لاغه نو لا یقولن بیا دی وای خامخا وای دی ان کنا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو اولیس الله الله وی آیا نه دی الله تعالی به اعلم خپو یا بما فی صدور العالمین په هغه سبانه چې پسینو د مخلوق کې دی نو دای د تسوکړو دا در ته دا مثال در کو دا کار غوړه د منافق ته دا څه کار ته ونه کی چې بس لګ مشکلات جوړ شو لار سے تسلیم چې تسلیمې کما کلک شپ خپل موقف باندې د ځان نه د بانګی لکې مې جوړاوه ولا يعلمن الله الذين امنوا اوس د توي الله وی دا حالات ولې راولم الله خو کول شي چې دا د کلی مشران ټول راونی سي چې یو کس دا د وطن مشران دا بادشاهان دا فوجونه ټول راونی سي چې یو کس په ګوتم ورنه وړي الله وای نه کنه دا د در پرېږدم زکه چې پته پکې ولګي چې د شودو مجنون کم یو دی او د ویني مجنون کم یو دی ولا يعلمن الله الذين امنوا الله وای خامخا قسم دې خامخا ذبح کارکم را ظاهرون با هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي نو په سالورمه مرتبه کې برته شي سالورمه مرتبه کې پیمانی وای قران د سړی سره خبرې کوي کې نه کوي سره سم چل درته خی چې په دې لار برازي او داس چل برته په لار کې دا مشکلات دي پټکونه رتم خی ټول ښا نو اوس په سالورمه مرتبه کې بس چل شي تاسو به علماي سوراشي خو علما نه بدترین علما ګنده علما هغه بل تراشی نو درته به وای چې او پلان یې دا تاسو لاندې جوړې کړې ته خپويږي کومګه خپويږي خو راته زمون خبره نه ته ته نه مولي چې ګوره دا خبره خو دا سه دا خو دا عدیمت دی او دا رخصت دی دا رخصت دی نو ته به ته مولي چې نه دی رخصت دا لوی ګناه دی نو دې برته وای هو ګناه دی ما ترا پرېدا ګناه دی ما ترا پرېدا نو ته ته بیا دا غلا کی وای او سید مولي چې بالکل دا ته څه وای کنه پوه شوې ادا سورت عنکبوت کې مراغلی دی ولا سورت عنکبوت کې مراغلی دا عنکبوت مولوی صاحب دی دا لا تراغله دی وقال الذين كفروا نو وای آکسان چې کافران دي للذین آکسان ته امنو چې ایمان راوړل دي اتبعوا سبیلنا تابع شي د دین زمونږه د لارې زمونږه دی ورته شي دا مونږ له تر کدوانو پانی ویل دي خدا عزت رته وین تر اعظم افسی نو ته ته د ګناګاری ګنو دې ته سوی ول نحمل خطاياکم او پور ته کو مونږه خطایان ګناونه تاسو زمړه د قیامت بوج دې ما تر پرې د ذل ذمہ وارم کنه تاسو کار دي پوښوي الله وی او و ما هم بحاملینا ور نشور پسی ندی دوی پورته کوونکی من خطاياهم د خطاګانو د دوی نه من شی ان څه هیڅ خطا د نبی قیامت کې نشي پورته کولای دی په خپل غرق ته نو تا سره بس چلو کی والله یعلم انها انهم لکاذبون یقینا دوی دروغ جن دي دا ته دروغ وای دا دروغ جن دي ښا ولا يحملن اثقالهم الله وی قیامت کې ورته خپل حال دای او خامخا پورته کوي بدوی اثقالهم بوجن خپل پیټ خپل پیټه وتوای بوج وتوای سنو مخلی ها واثقالن او نور پیټي مع اثقالهم د خپل پیټو سره نور پیټی د سړي نو دغه یو پیټه د خپل ګناه دی نه کنه دا غبل نو گمراه کړي نو سوال پر هغه چې هغه بل کې خدا ویلو کنه چې هغه دا هغه بل بوج په دنه راځي هغه بل ته ویلو چې تاسو د دې ستا بوج نشي غسته نه دا هغه وای دو بوج نه دي یو بوج خدا دې چې دې لګېدو هغه گمراه کولو نو د چې تر دې گمراهی دې پاره کمی خبر یو کم چلونه جوړ کړی دي کنه هغه خو په د بوج وی البته یو هغه گمراه شو نو هغه بوج پاغه باندې دی دا هغه بوج پاغه باندې دی واتقال ما قالهم نو دې تثقل الاذلال وی ثقل الضلال په پاغه گمراه باندې خپلې خو ثقل الاذلال چې د گمراه کولو د ورته کوي منسوبي جوړ کړی دا هغه ګناه په باندې ولا يسالون او خامخا پختنه بکول شي د دوینا یوم القیامت فورز د قیامت کې عما دا غ تبارکی کانو یفترون چې دوی د ځان نه کم د دروغ دلایل جوړول دا د دروغ دلایل چې جوړ کړو مولوی صاحب د دې پختنه بدر نه بیا سکیږي وای بیا بدر نه کیږي تاسو قتل کنا فسلور لارو بچ تکل د دین صحیح کار شروع کې خو په اخلاص سره او د چانه پکې ډار مار نه کې کنا کنه ته وای چې نبی اخو قصدا او بیا لان جوړیږي او بیا ورانه کیږي بیا نه دا نه خو بیا دې الته په اخرت کې بیا څه د ډمبر لرګي دي نو چې کله د اخرت را جوړې په دې سلور لار براتې دیږي ول به خپل نفس درته وای دا سکه مړکې نه پارام چې هغه ونشي نو بیا در پسې دیم نمبر کې مور او پلار نو چې هغه نه په هغه نه را بچ شي نو دریم نمبر کې در پسې د کلی مشران نو سلورم نمبر کې در پسې سدي علماء سو دا در پسې را پاتې لاندې ته جوړ کې ها اوس ته جوړې شوې نو دا هغه نه پس الله ته وای ټینګ شکلک شه